په دې شعر کې د درې سيزونه ذکر کړي اوله دا خبره ذکر کړي چې زه مؤمن او موحد یم د خپل رب نه صرف امید ساتم چې بخنه براته وکي دویمه خبره د خپل نوم او د نسب ذکر کړي دریم خپل مسلک ذکر کړي چې زه شافعي المسلک یم اوس د شعر لفظي معنی یقول وای راجی امید ساتون کې عفو رب د بخنه د رب داسې رب سامعي چې اوریدونکی دی د هر چا د دعا یا داسې رب سامعي چې قبلونکی دی د هر چا د فریاد یقول وای سوک وای محمد ابن الجزري محمد ابن الجزري صاحب وای الشافعي چې مسلکن شافعي دی سوي هغه دویم شعر کې به درته وای او سوي دا ټول کتاب کې چې سوي دا وای نو ها نور ورله سوي خاجه دې کې بعضې داسې خبرې دي چې تاسو په پويږئ نو تاسو شوي چې په کم نه پويږئ عملی کوي داسې خو نه چې هر طالب به بهر خبره بعضې به د بعضې یو داسې خبره چا به د علم خبره کاسي لیکي ولیکه رستو چې علم کې پوي بشي او که په دې کوم خبرې زکو مسانه غدي معنا به ټول لیز دکی او په مقصد به هر طالب پويږي اګي زیاتی خبره نو که چاولي کړي خبره ده او که چاونه لیکلې نو د مضارع صيغه دې د بار ذکر کا چې دلالت کی بس باندې په استقبال باندې براتلون کی زمانه دا مصنفین چې کله کتابونه لیکي نو خطبه کله رستو لیکي کله مخکې کله کتاب لیکي نو دا غینه مخکې سو لیکي ابتدایي خبرې دې خطبه وایي ابتدایي خبرې ولیکي کتاب سره اول کې ولګي او کله دا څه کوي چې اول دا خطبه ولیکي ورپسې کتاب ولیکي نو که يقول شي نو معنا دا ده چې په دې کتاب باندې دا خطبه مخکې کړې ده مصنف اول خطبه لیکلي او بیا یې څه کړې دي کتاب لیکلې او که چرته خطبه مخکې لیکلي نو بیا هم صحیح کیږي يقول مقصد بداشي ده د ماضي هغه د تیر شوی زمانه حال ذکر کړي چې هغه زمانہ کې ما هغه زمانہ کې مصنف وی چې یقول د دې په مقابله کې راځي تمنا یو تمنا ده بل رجا ده تمنا څه ته وایي د هغه شي طلب کې چې ته حاصلول نه شي اگر ته څه ارمان ته چې زه خزاوې نو دا تمنا ده دا پوره کیږي نه او بل هغه شی دی چې امکان شته چې وشي لکه تو زه ارمان دی چې ما سره مال وي نو کې دې شي چې مالدار شي ها نو دی وای راجی ز امید ساتم د الله نه د عفو او د بخنه امید ممکن دی چې الله مونږ ته بخنه وکړي چې مونږ د ګناهونو نه توبه وباسو دا راجی عفوی ده واو باندې کسره ده عفوی اولی راجی مضاف ده عفو مضاف الیه ده چا ویلی دی عفو ده بعض شارحین لیکلی راجی عفو اولی صحیح ده اولی غلطه ده دومره پکې مستغرق نه ځو کنه بیا نه پويږي ها تاسو په دې باندې پوه شوي چې صحیح نسخه پکې کم ده عفو عفو ستویل کیږي الصفح عن الذنب معافي کول د ګنا نه اتعفو وین او اصل کې عفو څه ته وایي اصل کې عفو معنا د زیادت قران کې راځي ويسالونک ماذا ينفقون قل العفو ورته وایا هغه مال چې درنه زیاتی دی د الله په لار کې ولګوا یا د ځان نه زیاتی کا چې نه غو زیاتی کیږي زمنا په خبره باندې پوه شئ کنه رب په کلام د عربی کې مالک تم وای سید تم وای سردار صاحب تم وای صاحب لکه زو عمله کده دی کتاب صاحب سوک دی یا انت صاحبی ته زما مرګره صاحب دارنګ مصلح تم وای مربی مصلح چې څوک ستا اصلاح کوي غلطو نه منکې او سمو طرف ته مایل کوي نو رب په معنا د سید مرضی عاشا صاحب څه وایي واهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبط وعرعر ورب فمانا د سيد فمانا د صاحب سره مرضي تاسو صرف دغه ولیکئ چې په معنا د سید راضي په معنا د صاحب راضي فرزدق سه وای قالوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها في أديم غير مربوب مربوب جالوي غير مصلح باقی کوم ذات باندې چې د رب اطلاق کیږي کنه الله نو د رب معنا هغه بیا مفسرینو ذکر کړي چې رب هغه ذات د چې اول دې پیدا کی او بیا دې تربیت کوي خوراک در کوي رزق در کوي او په اخر کې درته بخنم کوي نو دا خبره صحیح نه ده هغه وای دا ځکه نشي ویره الله طرف په معنا د صاحب چې صاحب د الله په نومونو کې نشته د الله په نوم کې نشته چې صاحب صحیح ده نشته خو صاحب اطلاق په الله باندې شوی د په حدیثو کې امام احمد دې ذکر کړی دا الله پیغمبر وسوي اللهم انت الصاحب في السفر نو کرب په معنا د صاحب شي او الله ته مراد شي نو دغه حدیث په بنا باندې صاحب اطلاق په الله کې نو صحیح ده خو ابن الجزري پر رد کړي او شرع المنع الفکریه کې وای چې په فيه نظرون دا چې کمرت کړي په دې کې نظر ده یعنی دا خبره لږ د سوچ او د فکر ده سامعي بعضی کتابونو د مقدمه الجزري کې ورسره یا لیکل سامعي یا سارا او بعضی کې څه کړي یا صغیره کړي کړي زیر ورسره کړي هغه د سوی اشباع د کسره نو صحیح نسخه هغه ده چې باغی کې یا نشته دا صحیح نسخه ده محمد ابن الجزري الشافعي محمدون ویل شي او چا چې دا خبره کړې ده چې دا محمدن وی فاعل دی د یقول د پاره او راجی عفو حال لته او په خپل کې دا مضاف مضاف الیه مخکې د بارسه شی مضاف الیه ورستو د بار صفتی محمد ابن الجزري محمد دا موصوف شو ابن دا مضاف شو او الجزری دا مضاف الیه شو قاعده دا دا چې دا ابن دا حمزه منځ کې حذف کیږي چرته چې مخکم ته علامي رستم ته علامي کنه او څه شرطونه دي نو دا دا حمزه د ابن نه حذف کیږي قران کې نه د حذف شوی قران کې تاسو ګورئ عیسی ابن مریم کې نه د حذف شوی اولی قاعده ځان لشه دی او قران ځان لشه دی او خطان لا یقاسان خط العروض او خط المصحف فما لقياس في القراءه مدخل فدون كما فيه الرضا متكفلا دا جزيره چې ته وای دا موږ مخ کې ویلو نسبت جزيره ته ده لکه تا ته حنفي وای نسبت د چاته ده لکه او که د فعیلتو نسبت دی وکړو لکه قریضه نو چې قریضه نه یو کس یې غته سوې لکه قراضی دا یو جزیره ده جزیره د ابن عمر دا په مشرق کې قاموس کې لیکلي چې دا د موصل خار کې ده چرته ده د موصل خار شمال طرف ته واقع ده ته دجله سمندر سره المنح الفکریه والا ذکر کړي خو ابن عمر نه مراد صحابي نه دی بعض خلکو توهم راغله ای وای دینه مراد صحابي دی ابن عمر رضی الله عنه نه مراد تنا عبد العزيز ابن عمر ابن برقعیدی دی د دا آباد کړي و نو د طرف ته دا منسوب کیږي دې ځکه یو سوال راځي وای عام کتابونه چې څوک لیکي نو څوک کی اول بسم الله ولیکي پس دا غینه په الله باندې دا الله حمد وای په پیغمبر درود وای مصنف دا څه نه کوي مصنف ډایرک وای بسم الله الرحمن الرحیم او یقول راجع فرم د ځان خبره شروع کا چې زه دا څه فرمایم نو دا ولې د الله حمد نه وي او دا ولې په پیغمبر درود نه وي یو جواب دا ده چې دا کم علم کې مونږ لګیایو دا د علوم نقلیه او نه د عقلیه او نه نه ده دا مونږ تر نقل شوی د داسي د الله د پیغمبر نه او په علوم نقلیه کې مونږ ته ډیر زیات ضرورت د چای د ناقل څوک چې خبره نقل کوي لکه توس وې دا خبره دا سیدا ته تا نه بده بګی چا کړي نو که تا و چې دا فلانی امام بخاری ویلی نو هر سړی به در سره ومني ها اګه ته وې چې په فردوس الاخبار کې لیکلي ها او د لوی فردوس الاخبار باندې جیب کې کېږي خورس کبه خبر باندې پوه نه شوي نو د اول وای وای زه در باندې ځان پیژنم چې څوک يم چې بیا داونه وی چې د الله پیغمبر دا خبره او د قران د تصحیح دا قواعد ما ته څوک نقل کړي نو اول کس پیژندل پکاري دویم دویم جواب د دین ادا ده چې د الله حمد او ثنا د لوی عبادت ته او عبادت به د الله قبليږي چې د ګناهونو نه توبه وباسي نو د اولو ی الله معافي راته وکي زه فلان يم ما ته معافي وکي نو چې معافي وغوښته د الله نه رست بیا څه ذکر کوي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه